او امثال او د اشباح مصداق دي چې له هغه پنځه باقي هم دي چې ان دا کأن دا لكن دا ليس دا لعلك دې حروف او حروف مشبهه په فعل ویل کی ولې ورته حروف مشبهه په فعل ویل کی چې دا د دې مشابهت د فعل سره هم لفظا سره مشابهت ده هم معنا سره مشابهت ده لفظا ول مشابهت ده ځکه چې لکه څنګه چې فعل ثلاثي او رباعي راځي دا شان ته دغه حروف هم ثلاثي او رباعي راځي او لکه څنګه چې نو دی وجه نه دیتا او دا په وزن د دغه سره راځي او ځانو د فعل سره راځي لکه ان په شان د فرض راځي لہذا د دې وجنا د دې حروف هم لفظا سره مناسبت ده او هم معنا مناسبت ده د فعل سره معنا مناسبت څنګه ده دغه د پیدا کړه دا صفحه نمبر 22 ده صفحه نمبر اخر کې اخر نمبر نو دیتا لفظه مشابهت په دار چې دام سره کې وربای راځي او په وزن د فعل سره راځي معنا مشابهت کې دا چې دا په معنا د فعل سره راځي ان او ان دا په معنا د حققت سره راځي لکن په معنا د استدرکت سره راځي کان په معنا د شبهت سره راځي ليس په معنا د تمنې تو سره لعل په معنا د ترجې تو سره دي ولهذا د دې وجه نه چې دا لفظا او معنا بار مناسبت او مشابهت فعل سره ده په دې وجه نه دې ته ویل کېږي حروف مشابهات فعل فعل بیا مسله دا ده چې فعل په دوه سيزونو باندې داخليږي یو فاعل او بل په مفعول فاعل طرف اور کې مفعول شي کوي نسب ورته دغه شانته دغه حروف هم په دوه سيزونو باندې داخليږي او دا په جمله باندې داخليږي او په جمله کې جمله اسمیه باندې داخليږي بیا مبتدا تدانه صبر کې خبر ته شي ورکه رفع ورکه یعنی دا حروف مشابه دي د فعل سره یا دا مشابه دا حروف او دا فعل مشابه به دي یا دا خبره ده چې دا مشابه په عمل کې کم د مشابه به نه عمل د مشابه دا کمزورې د مشابه به نه نو مشابه به چې فعل دی هغه په اول اسم چې فاعل هغه ته بیره پاور کوله او دویم اسم چې مفعول هغه ته بیره صبر کوله او دغه مشبه چې حروف دي د دې شي کوي چې اول اسم ته نصب ور کوي او دویم اسم ته چې ور کوي رفع ور کوي نو اسم د ان دا د منصوبات نه ده او خبر د ان دا د قبلې د مرفوعات نو دا حروف مشبهه بالفعل داخلي کې په جمله اسمیه باندې دا حروف مشبهه بالفعل داخلي کې په مبتدا او خبر باندې ټول یو خبره ده د څه عمل کوي اسم طرف او خبر ته د چی شی ور کوي نسب ور کوي اسم د دې اسم ته نسب او خبر ته د چی شی ور کوي رفع ور کوي مثال وسنګ لکه ان زیدن قائم ان حرف د حروف مشابهه بالفعل زیدن د دې لپاره اسم واقع شوی دی قائمون ورته خبر واقع شوی دی زید ته نشب ورکړی دی او قائم ته دې شي ورکړی دی رفع دیو جن دا حروف عاملو نه دا تاسو ویل دي چې حروف عاملو کې دا کوم قسم نه دا حروف مشابهه بالفعل نه دا اسم ته نسب او خبر طرف ورکړي حکم د خبر د نه په شان ته د حکم د خبر د مبتدا ده څنګه موږ ویل چې حکم د مبتدا خبر د مبتدا کله مفرد واقع کیږي کله جمله واقع نو خبر د نه دغه شان ده دا کله مفرد واقع کیږي او کله چې واقع کیږي جمله واقع بیا موږ ویل کچرتا خبر د د مبتدا خبر جمله واقع شي نو کله جمله اسمي راځي کله جمله فعلي راځي خو فلا بد من فيها من عائد په چې جمله خبر واقع شي هغه کې بلا بودی دی او عیب نشي ما قبل اسم ته راځي نو خبر ته ان کې دا خبره ده کچا ته خبر ته ان جمله واقع شو نو لا بد فيها من عیب دی او عیب ته بل کې لا بودی چې ما قبل ته راځي او بیا موږ ویلو چې الکم دا خبر ته ان چې ا دغه واقع شي جمله واقع شي نو جمله اسميه او جمله فعليه واقع کیږي او بیا دغه جمله ظرفيه واقع کیږي جمله شرطيه واقع کیږي نو خبر د انم دغه شان د ظرفيه شرطيه اسميه فعليه د ټول واقع او بل خبر دا ده چې الکه په بعضو صورتونو کې موږ مخکې په خبر د مبتدا کې چې په بعض صورتونو کې تقدیم د خبر په مبتدا باندې جایز وو او په بعض صورتونو کې تقدیم د خبر په مبتدا باندې چې شی وو واجب اوس دې خبر د ان کې دا دی چې دا خبر د ان په اسم د ان باندې مخکې کېدل دي او دا ولې نشي مخکې کېدل ځکه دا ان ضعیف العمل دی که معمول د دې مرتب راشي په خپل ترتیب سره راشي اول اسم راشي بیا خبر راشي نو دا عمل کولای شي که معمول د دې مرتب رانه شي نو بیا دا عمل نشي کولای نو دیو جنا خبر د ان کې دی دا الکه په اسم د ان باندې نشي مخکې ها په یو صورت کې مخکې کېدل شي هغه کوم صورت دی چې کله دا خبر د ان کې شوی ضرب نو ولې مخکې کې دغه چې دغه فزورو کې توسع ده نو دې کې دا یتوسع او کې ظرف ما لا یتوسع او کې غیره ظروف کې څومره توسع ده چې دا په بل ځای کې جایز نه ده نو دې وجه نه بیا دا مخکې کې دغه چې مثال به څنګه لکه دا واخلا ان الینا یابهم دا الینا خبر مقدم دی یابهم دا مضاف مضاف له اسم مؤخر دی والمسند بعد دخول هذه الحروف دا هر هغه اسم دی چې د مسند واقع شوی دی بعد دخول هذه الحروف استاد دخول دغه حروفنا نو دې باندې مې یعنی دا خبره وکړه چې هو المسند د مسند واقع شوی دا چې ټول مسند ته شامل شوی خبر د مبتدا دی لکه ان زیدن قائمون ان حرف د حروف مشبهه بالفعل قائمون د دین خبر واقع شوی دی ته رفع ورکړي او دې باندې بیا سوال واردېږي چې علاقه ته وایي چې دا مسند د رسول دخول دي دا قائمون په مخ کې د ان نه هم مسند لکه ځکه د ان د دخول مخ کې دا چی شی وو زیدون زیدون مبتدا او قائمون چی شی وو خبر دې په مخ کې د دخول نه مسند نو موږ وایو چې د مسند یکون مسند به اسناد جدید د مسند خو په چا سره اسنادي البته سید قائمون کې بل اسناد او ان سید قائمون کې قائمون کې څه دی بل اسناد وامره او حکم د دې خبر د ان کا امر خبر المبتدا په شان ته خبر د مبتدا دی لکه څنګه چې خبر د مبتدا مفرد او جمله واقع کېدله او کله څنګه چې خبر د مبتدا کله به واحد او کله به متعدد او څنګه چې خبر د مبتدا به کله مذکور او کله به محذوف او تر شان ته خبر د ځان دی لکه ان حمد الا فی تقدیمه مگر په تقدیم کې لسی نه دی ال تاسو چې تقدیم د خبر په مبتدا باندې په بعضو صورتونو کې جایز وو او په بعضو صورتونو کې تقدیم د مبتدا په تقدیم د خبر په مبتدا باندې واجب وو لیکن په دې حروف کې دا مسله ده چې تقدیم ور باندې جائز الا اذا كان صرفا مگر په صورت کې تقدیم جائز دی چې کله دا خبر د مبتدا چې شی دا خبر د ان چې شی ظرف نو په ظروف کې توسع ده نو لهدا د دې وجنه تقدیم پدې کې جائز دی او ان دال نه په دې عمل کې دا په مقتدا خبر باندې ده بیا مقتدا ته خلک چې ویل کې اسم دلاوي خبر ته خبر ویل کې اسم ته نه خبر دی واسه درې شرطونه دي چې دا به یدي دلاسره او نکیره به او دا به مضاف او خبر ته دایره خبر کې مطلقه تاریخ د خبر د لاس نه پسې کې د هر هغه اسم د جدي مفرد واقع شوی د اسم د ظهور لسانه لا لك لا غلام رجل ظريف لا لنفي الجنس غلام مضاف رجل مضاف اليه مضاف سره مضاف اليه نه دا اسم دلا ظريف د چې چې کېږي خبر دلا و او دا غلام مرفوع منصوب ده کوم څه ده الکلا اسماء عامله کې کوم قسم نه ده اسماء عامله څه قسم دي پرون هم ولې پرون اسماء عامله فصل پرون خلاص یو لستی نو دا په کوم قسم نه ده اسم مضاف دی فاتح دې ډېر سخت لا غلام رجل ظریف او دا ظریف مرفوع دی منصوب دی کوم منصوب دی تاسو ولې مرفوع نو لا غلام رجل ظریفون دغه ته خبر لا التي لنفي الجنس کې دلته دا خبره ده چې خبر د لا د نفي شنه د لنفي الجنس دا ده مرفوعات نه ده دلته مونږ وایو لا رجل غلام ظریف فيها دا فيها خبر بعد الخبر دا ظریف اول خبر ده فيها دا جار موږ په اعتبار مختلف سره خبره ثاني ويهدفو كثيرا او ويحذف كثيرا ايحذف خبر لا كثيرا په هغه صورت کې خبر د لا اکثر اوقاتو کې حذف دي هغه وخت چې دا خبر د افعال عامور لك لا اله الا الله کې لا اله اسم د دې څخه د پاره د الله د پاره او خبر د څه شي شوی نو اکثر اوقات کې کچه صدا خبر د افعال عامه او نو ځه دا حذف دي او کچه ته خبر د دې د افعال او خاصونو بیا دا خبر د دې چې شي کیږي لکه حذف کیږي نه بلکې دا خبر د دې ذکر کیږي او وبنو تمیم لا یسقطونه او بنو تمیم خو سره ثابتین خبر د دې د دې لا ثبوتونه او اثبات په معنا یو معنا خدا د دې خو سره قائل نه دي چې دا عمل دی اسم تا نسب ورته خبر ته چې ورکه لکه رقو یا لا ثبوتونه او دا معنا چې لا ثبوتونه او اصلا دې سره خبر ذکر کړي اصل کې څو وایي چې دا لا دي نه دا څه دې چې علاقه دا اثر عمل کې نه باسي وي مثال په تور باندې اخلا ولا مال دا په معنا د الله ان تفل مال او په معنا د ان تفل چا سره دی اهل سره او بعضی وایي چې نه د دې دا مطلب دی چې نه خبر د دوی لا سکونه اثر له سکونه سره دا معنی خبر د دې سره ذکر کوي اسم د ماولا المشبه ثاني بلیسا یو خدا خبره ده لکه څنګه چې ليس د نفي د پاره راځي ما او لا هم د څه د پاره راځي وای مشابهه ده لکه څنګه چې ليس په جمله باندې داخلي کی دغه شان ته ما او لا هم په چا باندې داخلي کی ليس هم په مبتدا او خبر باندې داخلي کی او ما او لا هم په چا باندې داخلي کی په مبتدا نو دی وجنا ما او لا تا ما او لا مشابهه کې ولې کیږي ليس څه عمل کې عمل په شان ته لیسا کې لیسا مبتدا طرف خبر کې خبر ته نسب ورکړي نو خلک به چې وایي اسم مرفوع خبر کې شي غواړي نا مبتدا تعریف ته مرکي او خبر ته خبر ورکړي دا شان ته دا هم داخله کې خو دي اسم طرف خبر کې خبر ته د شي ورکړي لکه نسب او دومره خبره ده چې دا د ما مشابهت د لیس سره لږ تام ده څنګه تام ده لیس هم راځي لپاره د نفي د حال او ما هم راځي لپاره د نفي د حال او د لا مشابهت ناقص ده لیس د نفي د حال لپاره راځي او لا د مطلق نفي لپاره راځي نو نتیجه د خبرو دار او تعالی چې د ما مشابهت قوي ده او د لا مشابهت ضعیف ده نو دی وجه نه څه شي تل چې ما هر اسم کې عمل کې هم په معرفت داخلي کې او هم په د کمال زید قائمون هم ویلسی او ما رجل قائمن هم ویلسی ما زید قائمن هم ویلسی او ما رجل قائمن هم ویلسی او لا چې دا چې په نکره واقع کېدل شي او په معرفت باندې دا کېدل شي اسم معولا اسم د معولا مشبه ابنه بعض مرفوعاتنا اسم د معولا دي داس معولا المشبهتين بالليس مشابهت راغله د ليس سره لاندې نقطه او سره کوله ده په چې چې کې مشابهت راغله په نفي او په نفي کې یو والدخول على الاسميه او ځوړ په جمله اسمه باندې داخلي کېږي د وجه نو ټول کې مشابهه بالليس والمسند الیه اسم د ماولا دا هر هغه اسم دی چې د مسند الیه واقع شوی دی بعد دخوله ما رسد دخول د ما او لا نه دې باندې ما سوال واځي کې لکه ما زید ابوک نو دلته دا خبره په والدي کې چې دا زید خو مخکې لمانه وکړي مسند له او مبتدا کوم وای د مسند له واقع کې به اسناد جدید په اسناد جدید سره مثال به څنګه لکه ما زید قائما ما مشبہ بلیسا زیدو د دې لپاره چې واقع کیږي او قائما د دې لپاره چې کیږي امر بعضو دا خبره کړې ده چې دا ما او لا سره عمل کې دا ملکات العمل دی لیکن دا قول ضعیف دی ولې ضعیف دی ځکه قران کې وا قران د دې په اعمال باندې وارد شوی دی ما هاذا بشرا ما مشبب الیت هاذا د دې لپاره چې ما په شری بشرا د دې لپاره خبر واقع شوی دی اسم ته را خبر کړی دی محل مربوط دې څه دی مبني نه او اسماء مبني او باندې اعراب لري کیږي او بشرا دې څه ورکړی دی راکړه نسب ورکړه ولا رجل الذين فتوا لګي دلا چې دا ما ولا شي کوي عمل کوي ولا رجل افضل منك لا مشبب ليس رجل اسم دې د فرا واقع کیږي افضل دا چې واقع کیږي دې غلې شو تفصیل دا هو زمي په کې مستتر هغه به فاعل کې من جار صاحب زمي مجرور جار صاحب مجرورنا دا چې واقع شي ظرف له متعلق وي تفصیل پورې راځي د چا نه رسته راغله د تجارو نشو علاقه اسماء مصطفی نه رسته یا صفات نه رسته راغله دیو چې اندازه پیدا کوي نو بیا افضل چې تفصیل سره د فاعل دا خبر واقع شې لا د فارا وهو فی لا شاذ دا شاذ خو یو خدا په دې معنی سره راځي لکه چې شاذ په معنی د نادر سره راځي په معنا د خلاف القياس سره راځي او یو شاس په معنا د قلیل سره راځي دلته دا شاس په معنا د سره راځي لکه قلیل سره وهو دا عمل دلا وهو دا عمل في الله فلا كشاد دا قليل دي ولي قليل دي لکه یعنی دا خبره ده چې دا ما مشابه د دلیل سره لا مشابه د دلیل سره لیکن عمل د ما عام دی او عمل د لا چې دا خاص دی ما هم په معرفت باندې هم داخلي دي شي نو کې باندې هم داخلي دي شي لا چې دا صرف په نکره باندې داخلي دي کی لیکن په معرفت باندې نو لا عمل دي شاذ شاذ په معنا د څه سره دي واخر دعوانا